مفرد من لفظه ماده د مفرد په جمع کې په دیو دلالت کوي حالت رفی په وورو سره نفي دی په مسلمون مفرد من لفظه دی مسلمون حالا کتا مسلمون په مسلمون کې مستا په دیو دلالت کوي حالت رفی په وورو حالت نفي دی په تا سره نو جمع دې کې ما دل على احاد مقصوده بحروف مفرده او بتغیر ما ما تعالی دا هر هغه اسم دی چې دلالت کوي على احاد اي على افراد دې دلالت کوي په احاد باندې په افراد باندې دا چې احاد مقصود دي چې دا مقصود دي بحروف مفرده دې دلالت کوي دا په واسطه د څه سره کوي په خپل حروف د مفرد سره دا کوم د مفرد حروف چې دي هغه په جمع کې کیږي دي شتا او به تغییر ما د جمع او د مفرد په منځ کې چې راغله دی تغییر ما راغله دا ما سما څنګه څه علاقه تغییر راغله دی څنګه اما لفظ د دې جمع او د مفرد په منځ کې خو یا چې راغله دی تغیری لفظی راغلی دی او تقدیری یا د مفرد او د جمع په منځ کې تغیر کوم راغلی دی تغیری تقدیری راغلی علاقه جمع تام ویل کی د هر هغه اسم دی چې د دلالت کې په احاد او په افراد باندې د چا په زور باندې او د چا په مولو باندې به بحد وکړه به حروف مفرد په واسطه کې د حروف د چا سره مفرد سره خو به تغییر ما د مفرد او د ذکر من کې خامخا څه څه راغله اما لفظي یا هو تغییر لفظي راغله ده او تغییر یا تغییر څه راغله ده مثال په توګه رجال هغه چې نه جمع ده دا رجال په دې احاد او افراد باندې لکه تاسو ټول باندې دلالت اوس خبره ده بیا دا جمع وخت یو جمع تسهیل ده بل جمع چې ده مکسر جمع مکسر دې کې چې وزن د واحد باغی کې طالب او روح جوړ پاتې لکه رجال جمع د چا ده لکه او جمع تسهیل دې ویل کې چې باغی کې بنا د واحد او وزن د واحد کې شي ولکه بیا دا جمع سالم او جمع تسیس دوه قسمه یو جمع مذکر سالم ده او بل جمع چې ده مذکر سالم دي چې دا غي فاصل کې واو او نون اخر کې واو ما قبل مضمون او نون مفتوحه راغلي یا یا ما قبل مقصود او نون کې راغلي لکه مسلمون دا جمع ده څه ده مسلمون ده اخر کې واو او واو ما قبل مضمون تعلیم وکړو نو علی تعلیم مقصوره به نه حذف کې ما قبل فتحه په خپل حال تعلیم کې ځکه چې هغه د لارې په حساب کې دا باندې علی باندې لکه مصطفی دی چې واکړه مصطفی مصطفی اخر کې چې راغلی دی او د دې نمونه چې ګورو مذکر سالم نو بیا به چې تر کې د علي په تلری کې وو نو په څه پیسې په واسطه کې ما خپل ته زمانه و چې ما خپل وروسته پیسې ځکه دا پټه په حلقه د چا باندې لګي علي باندې نو شي په دې جوړ شي مصطفی ورته او دا خبره ده چې دا مذکر جمع مذکر سالمه یا دا جمع چې په وو سره راځي دا د هغه اسم راځي چې هغه د قبيله د جملو او بل قاعده دا دا خبره مخ ته ځار کې کله اضافه د جمع مذکر سالم نه شي نو اضافه د وجه نه چې شي کېږي المجموع اسم دل اسم جمع هر هغه اسم دی چې دلالت کوي على احد الافراد مقصودو باندې او به حروف مختلف واسطې د حروف پر چا سره بتغییر ما وتغییر ما برانلوي د مفرد او د جمع کومې